بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد میگوید بنده نیازمند بارگاه رب صمد المعتصم بزیل سید الانبیاء محمد بزيل سيد الأنبياء محمد عناية أحمد غفر له الأحد د دې اما بعضو نواله تر ده او رساله مشتمل است بر یک مقدمه پوری د دې خپل کتاب صفت کول دي دې ته د باچا د کتاب وایي د خپل کتاب صفت کوي بیا خلاصه بیانې د کتاب او بیا بس کتاب باندې شروع شي مقصودی خبره اما بعدو اما چې ده دا په دوه قسمه باندې ده اما شرطیه استنافیه دیتا وی چې دا د شرط د فار راځي او داغه نرستا اثر نو کلام شروع کی زما قبل سره مربوط نه اما شرطیه استنافیه دې ته وایي چې دا په شرط دلالت کوي او دا غي نروستا اثر نو کلام شروع کی نوې خبره لکه دلته اما شرطیه استنافیه ده لکه دلته مخکې خطبه ده ورسته زدا خبرې دي رابط نه دیم اما شرطیه تفصیلیه ده اما شرطیه تفصیلیه دیتا وایي چې دا ما بعد تفصیل د ما قبلی لك فمنهم شقي وسعيد بعض د خلکو نه با دا نو دلته اما شرطیه استناد چیرې ځکه ما بعد تفصیل لما قبل نه دی دته اما شرطیه استنافیه ویلې کی استناف د سر نه خبره شروع کول دغه تفصیلیه دی او دلته استنافیه دی څنګه دیمه خبر یو امار بل امار دا اما د حروف عاطفه ناراضی خان واو فاو ثم وحتا و او و اما و او ولا و بل ولكن حروف عاطفه لسی لکه په نحمر اخره صفحه کې راځي اما عاطفه ده اما بکسر الحمزه او اما عاطفه نه ده دا د حروف شرطیه و نه ده اما دا په اصل کې یا مهما ده مهما نو دا د تقدیر مسلې دي د شلوشه چې د ها بدل شو په حمزه باندې ها بدلیږي په همزه نو د مه معنا ما ما جوړ شم ما ما یا قلب مکانی وشو په مابین د حمزه او د اول میم کې حمزه د میم زیل لاړ او میم د حمزه زیل لاړ صرف کې قلب کیږي نه قلب او حذف او تخفیف او تعلیل او ابدال او اسکان حرکت دا مسلې دي د سرو نو د ما معنا او حرکت ورکړل شه اما ما جوړ شه اما ما نو دو میمونه په یو ځای کې را نو یو میم په بل کې مدغم شو نو د اما معنا اما جوړ شه دا یو قول دویم قول دا دی چې دا اما په اصل کې انما دی انما انما نو نون بدل شو په میم باندې د قرب مخرج د وجنه ان ما نون بدل شو په میم د قرب مخرج د وجنه نو ایما ماشا بیا ادغام وش ایم ماشا نو بیا کسره د حمزه بدل شو په فتحې باندې نو اما ته جوړ شو د فرق د پاره چې د اما ته په سره فرق راشي ان ما ده نون بدل شه په میم دا دویم قول دی او میم په میم که مدغم شي او اما شبه کسره بدل شو د حمزه په فتحه باندې د پاره د فرق د اما عاطفه سره نو د اما نه اما جوړ شي یا دریم قول دا دی چې دا کلمه به راسها د دې چانه نه جوړ کلمه به راسها د چانه نه جوړ والحمدلله والصلاه ورسه پارسی ویلې ده نو ترکیب پکې نه جوړي خدا شرط یو دا دا بعدو ضرب دې د ظروف مبنیه او نه دا مبنی بر ضمه راځي چې کله دې مضاف له حذف او په نیت کې مرادي دا بعدو ضرب دې د ظروف مبنیه او نه دا علم مبنی هر ځای کنه ها چې مضاف له حذف او په نیت کې مرادي او اما بعد ول خدوین بعد دا سنت طریقه ده نبی رسول الله دا لفظ اما بعد امام بخاری په دې باب یې خله باب اما بعد تر پنځه روایتونه به کراوړي نو دا وای می ګوید بندای نیازمند وای بنده محتاج میگوید وای بنده نیازمن بنده محتاج بارگاه رب سمد حضور در رب ته چې هغه به حاجت دی د الله حضور ته محتاج دی هغه ته زاری او پیشکش کوي او المعتصم بذیل سید الانبیاء او منګولې لګون کې دې پر لمن د سردار د پیغمبرانو باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم الکه دا بنده څوک دی وای محمد عنایت احمد مفتی محمد عنایت احمد غفر له الاحد بخنه دی کې دته احد ذات الله تعالی کې این رساله در علم صرف چې دا یو رساله ده په علم صرف ولکه کتاب ده رساله دې ته وایي کبر علم هو او صغور جسم علم بغیر خو جسم وړي کې دته رساله وي یو خاص خبر به یې کې کې مفاس خاطر شفیق محسن مجمع محاسن حافظ وزیر علی صاحب چې د پاره د ساتلو د زړه مفاس خاطر پاک خاطر رعایت حفاظت معنا باندې راځي او د څه معنا په ځای مان د وجه د خاطر داري رعایت معنا څه ده داغه د زړه حفاظت داغه د زړه ارمان پوره کولو لپاره چې هغه شفیق دی شفقت کوونکی دی او محسن دی مجمل محاسن دی چې حافظ وزیر علی صاحب دی یې دا غي د وجه نه دا کتاب لیکل شي چې دا کم ځای کې دی بجزیره انډمن هغه جزیره ټاپو ته وای کنه چې اخا دې فاتې وای ته جزیره وای و معرض تحریر در آماد په پیش کولو د لیکلو سره راغې یعنی پیش لیکلو لیکلې شروع شو نو سوال دا راځي چې لکه تا په دې انډمن کې څه کول هغه ته رسېدلې نو دا وی دا تقديري فیصله دي دا د زمانه گردش د سره نه و ورود حقیر دران جری از نیرنگ تقدیر بودا او تلل د دې حقیر دا څه کثر نفسي کوي نه ځان ته خلک وي احقار او حقیر دا نو په په دغه جزیره کې از نیرنګ تقدیر بودا دا د گردش د تقدیر نه دی دا تقدیرات د شی دا مخکې بیان شی کنه دا ته جلا وطن کړی انګريزانو او چې بدل ته قیدی هغه ته درس تدریس هم کا او تصنیف هم کا او ډېر کتابونه تل لیکلي دي نور کتابونه مو سره نو دا علم تیرم به کله لیکلي ده په خپل اسیرۍ دا دلالت کوي په قوت حافظه د مصنف باندې په یاد لیکل زموږ کتاب کې نشي یاد اولن سو یو ځل ته یو څو دی بل ځای وکتابی از هیڅ علم نزد خود نه داشت او کتابونه د هیڅ علم په خوا دغه حقیر کې نه وو یعنی ما سره یو کتاب هم نو چې دا غي نه لیکل خلک دې نه کوي چې مکتبه ور سره نه عین لګي لیکل کې کتابونه اړه راړ این رساله را بوازه نگاش تنو دا رساله په یو انداز ولیکل شي کې خوسته شپ لیکل لا یعنی ولیکل شي این رساله را بوازه په یو انداز باندې نگاش ویلي کړی چې بجای میزان و منشعب و پنجگنج و زبده و سرفمیر لالا کالا و کار آید چې دا علم صیغه غره په زید میزان صرف او د منشعب دا منشعب او میزان یو دی وته اول میزان دی منشعب شروع کی او پنجگنج پنج او گنج نو دا هم د سر کتاب دی زبدم دی سر په میر چې دی نو دا هو سم کتاب دی سر په میر لالا کالا چای کې دا بابونه نه دا ګردانونه مردانونه او هغه ډېر پیدا یې قواعد هم پکې بیانېږي او دا ګردانونه چې دا پکې سړي ته خیالېږي په یاد به یادې ما لګ ویل او د یو پینټیس بابا دغه له بستلې مو ثواب دی ال د یو مولا کو دامان مولوی صاحب راته کوه دامان نو وادم نو کړه قاری دا ونی ګډا شان سره ځان له خبره وکړه کنځل به هم کوي خدا شي زده نو خلکو به ته د سر په مشهور کتاب خو بخار سر په میرو اوس که څوک پیژنې نه دا به ها کتاب کې لا څه کوي سر په میرو ٹھیک ده سره لیوانه کوي ها ټول د یاد یادول سر په پخایي او دا کتابونه و بر فواید دیگر هم مشتمل باشد غره ایواز میزان او منشعب نه ده نور فواید باندې دا مشتمل له مزید دغم پکې دی او نور مزید پیدیم پکې دی نو بس مزید کنه دا کتابونه خلاص شي چې علمي فقه شریفه دی ویلا او نور مزید فائدې هم چې دا حاصلې کې نو بس دعا کوي مصنف و ان فعلله به الطالبین الله دې نه پور کې به دې کتاب باندې طالبانو ته چې طالبي ها طلبګاری ناراست نه ورزقهم و ایای اتباع سنت سید المرسلین او ورځي چې الله دوی ته او ما ته شری تابعداري د سنت د سردار د پیغمبرانو صلی الله علیه وعلى آله اجمعین رحمت د الله تعالی دی په زبانه او په آل د زبانه اجمعین په ټولو باندې نو خلاصه د کتاب دا دی دې کتاب کې کومې خبرې بیانېږي یو مقدمه څلور بابونه او بس خاتمه خلاص ٹھیک ده رساله مشتمل است بر یک مقدمه دا رساله چې دا مشتمل ده په یو مقدمه باندې یو پکې بیان د مقدمه دی مقدمه کې هغه خبرې شروع ته مقصد کې په کار راځي او وچهار باب او څلور پکې چې بابونه دي وخاتمه او بل به کې چې دا خاتمه ده ختمون کې د کتاب او به بس تمت دعا ده مقدمه کې کوم خبرې دي مقدمه در تقسیم کلمه او اقسام عان کلمه او اقسام عان په دې کې با تقسیم مقدمه در تقسیم کلمه مقدمه چې دا به بیان د تقسیم د کلمې کې ده او اقسام عان کلمه د دا خلاصه مقدمه د تقسیم کلمه اقسام ان کلمه که لفظ موضوع مفرد راگوین برسی قسم است بس لیکن اگر اب یہ آسان تھا